الرحمن الرحيم باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك دا باب دی د تفسیر د دی قول د الله چې وراودت هو راودت دا د مؤنث صيغه ده ضمیر پکې د عزیز مصر خزانه د هغې ته راجع دی زلیخه راود یراود دا د ماضی صیغه ده د یو سیز د پاره د یو سیز د مطالبه د پاره بیا بیا ورتلل تلل راتلل الکه دا کار را لوکه ویني کی بیا ول را شلکه دا کار وکه بیا بیا د یو کار مطالبه د تسوی مراوده وراودته التي او بار بار مطالبه وکړه د حضرت یوسف نه وراودته او بار بار بیا بیا مطالبه وکړه د حضرت یوسف نه الک چاته وکړه د فاعل کې التي هغه خزه هو فی بیتها چې یوسف په کور د هغې کې و هغه یوسف چې د چا نوکر و او د چا په کور کې اوسېده هغې بالدارې ښځې د حضرت یوسف نه بار بار مطالبه وکړه وراودته مطالبه وکړه بیا بیا مطالبه وکړه د یوسف نه التي هغه ښځې هو فی بیتها چې دا یوسف په کور دا غي کېو الکه د سشي مطالبه ته وکړه عن نفسه د ځان داغه چې یوسف دا ستا بدن چې دی دا ستا ځان دا زما پکار دی مطلب دا دی د بدکارې مطالبه ته وکړه او چې دا مطالبه ته کوله وغلقت الابواب او بند کړي وی هغه دروازې هغه بار ته د وتلو چې سوته دروازې وي هغه ټولې بندې کړې وي او د په هغه آخري کوټه کې ځان سره کېنولیو وغلقت الابواب او بند کړي وي هغه دروازې او مطالبه ته وکړه وقال وقالت او وته وی هیت لک راشا هیت لک راشا ماتا هیت د هیت اسم فعل له په معنا د ائت حلم راشه هیت لک راشه ماتا لکا تا ته ویم د قاریان سیبان دا ټکی اوس به دې تاسو ته هم وایي په څو طریقو سره وایي او یو دی هیتو هیتو اصل کې دی هیتو دا هغه دی هیتا هیتا او هیتو دا به تاسو ته ووایي قال اکرمه الکه دا هیتا چې په معنا د راشه سره مونږ کو راشه دا عربی ټکی دی کنه دا عجمی دی حضرت عبد الله ابن عباس او حضرت اکرمه یا نور بعضی داسې لکه حسن بصری رحمه الله هغه وای دا عجمی ټکی دی خو په عرب عرب او رانه نه وته دی اوس هغه استعمالی حجاز ولا نو وای قال اکرمه اکرمه وای دا هیت اماوی دا عربی ټکی دی که عجمی وی هیت لکه دا هیت لکه چې دی بالحورانیه په حورانیه کې په حورانیه جبه کې د دې معنی د هلم راشه هلم راشه ائته ما ته راشه حوران دا چې تړې په خوا دغه شو جغرافیا سړی به چې ته د عربونه شام ته نو اوله ښارې راتله بصرا دا بخاري کې هم ډېره ذکر شوې ده بصرا د بصرا ښاریې یو علاقه ده حوران ورته وایي هغه خلکو ته حورانیه وایي نو په حورانیه ژبه کې یعنې د هغه شام د خلکو په ژبه کې چې هغه د عجمو ژبه ده د هیت امانه څه ده راشه ما ته رامخ که نو اکرامه وایي هیته لکه چې دی دا عربي ټکی نه دی بالحورانیه په حورانیه ژبه کې هلمه د دې معنا هلمه ده څوک وایي نه دا سوریاني ژبه ده څوک وایي دا عبراني ده خو دا یو څو علما وایي چې عربي ټکی نه دی عام استادان وایي نه دا عربي ټکی دی دا عجمي نه دی وقال ابن جبیر رحمه الله او ویلی دی حضرت سعید ابن جبیر چې د دې معنا دا تعالی راشه حلم او تعالی راشم یو معنا ده حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حضرت ابو وائل د عبد الله بن مسعود صاحب خاص شاګرد دی دبا چې تلاوت کو نو دبا هیتو ویخه هیتو هیتو لک یا لکه ما تا ته ځان تیار کړی دی دا خزه وی حضرت یوسف ته چې ما تا ته ځان تیار کړی دی راشه نو قالت دی دغه وی زلیخه ادسې وی چې هیت لک ما تا ته ځان تیار کړی دی و انما نقرأها او عبدالله صاحب وی منګه دا نور تلاوتونه نه کو چې هیت لک دا سنه وایو و انما نقرأها او بشک منګه تلاوت کو د دې کما علمناها لکه څنګه چې منګ ته د دې تعلیم راکړی شوی دی مونږ ته داسې ښودل شوی دی چې هی هیتو نو څنګه اوس به مونږ به هیتو نه وایو بل به وایو اصلي کې دا ټول تلاوتونه صحیح دي مسواه سوی عزیز مصر زلیخی ته چې اکرمی مسواه زلیخې ته عزت کوه مسواه دا غزه د اوسېدو داغه نو د مسوا معنا کوي مقامه دا غزه د اوسېدو ده د دې چې کوم ځای اوسېږي کمره او کټې د هغې عزت کوه چې کله حضرت یوسف انکار وکړو د بدکارۍ نه نو دی اراده وکړه چې دا زه په زور رانیسم نو یوسف را منډه کړې چې را منډه کړې چې زه وزم یو دروازه کولا ووا بل دروازه کولا ووا او دی خزې او پس را منډه کړې چې دا زه رونیسم چې ونی زیمانه مړه خو چې په اخیری دروازه راووتل بار ته چې ګوري عزیز مصر بار ولاړو دا دی خزې خاون نه دی بار ولاړو وی ګوره انهم الفو آباءهم الفو آباءهم یا الفینا د دې ټولو معنی دی مندل وان ابن مسعود روایت ته د عبد الله ابن مسعود نه بل عجبت ويسخرون دا د سوره صافات ټکی دی بل عجبت بلکې زه تعجب کوم ويسخرون او دا ټوکی کوي اصل کې عام تلاوت چې دی نو هغه داسې دی چې بل عجبت ويسخرون خو دلته امام بخاری دا ذکر ذکر کوي چې عبد الله ابن مسعود صاحب د عام قاریانو نه په هیته کې مخالفت کوي عام قاریان د تیز ور وي او عبد الله ابن مسعود صاحب د تیز وي پیخ څنګه چې د د عام قاریانو نه دلته مخالفت کوي نو دا رنګ په هغه ځای کې کوي چې عام قاریان هلته سوي بل عجبت و یسخرونه لیکن عبد الله صاحب سوی بل عجب تو و یسخرونه او سوال پیدا شو چې بل عجب تو و یسخرونه سمانا ده الله وی بل عجب تو بلکې زه تعجب کوم نو الله څنګه تعجب کوي نو ځنې خلک وایي چې دلته یو ټکی پروت دی چې الله پیغمبر ته وایي ای پیغمبره ته ورته ووایه چې بل عجب تو بلکې زه تعجب کوم دا خیال دی د عام قرات څنګه دی بل عجب ته حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن مسلك عن مسروق عن عبد الله عبد الله بن مسعود وي ان قريشا يقينا قريش قوم لما ابتئو هر کله چې هغوی رستوالی وکړو ابتع یبتع رستوالی ته وایي دلته معنا کوي نافرمانی کله چې هغوی رستوالی وکړو نافرمانی وکړه عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه او دا رستوالی پس شي وکړه بل اسلامي په اسلام هغه ول دعوت د اسلام ورکو دوی اسلام نه راوړو بلکې الټا تکلیفونه رسول نو قال رسول الله وی اللهم اکفی اللهم اکفینیهم یا الله ته کافی شي زما د پاره د دوی نه خدای د سه علاج وکي چې زت اخلاص شم او دوی غرق شي اللهم اکفنیهم یا الله ته کافی شي زما د پاره د دوی نه پس شي بسبعن په وو او چکالونو باندې بسبعن په وو او چکالونو کسب ای یوسف لکه پشان دغه اوو کالونو د یوسف لکه د یوسف علی السلام کې هغه وچ اوو کالونو راغلی خدای د شي په دوی راولي فاصابتهم نو ورسید دی قریش ته سنتون اوچکالی سنتون اوچکالی قاد خوراک اسم نو حتی تر دې پورې چې دوی به په ډیرانو ګرځېدل او اکلو العظام خوړل به اډوکی دا اډوکی به راواغشتل او به ټکول او به ټکول او دا پکه به ته جوړ کړ او دا به خوړل حتی اکلو العظام تر دې پورې چې هغوی او خوړل اډوکی حتی جعل الرجل عبد الله سی وی نو د سه هو چې بلډ پريشر چور پریوت نو د لوګې تندې د وجې نه دوی به چې داسې پاس کتل دا فضا به ورته سمه نه ښکارېده دا به ورته خړه ښکارېده خړه لکه تا به وی لوګی دی حتی تر دې پورې جعل الرجل چې شروع به شو سړی ینظر الی السماء د به کتل اسمان ته فیرا بینه نو هغه به لیده په منځ ده د دکی و بینها او په منځ د اسمان کې مثل الدخان په شان د لوګیا چې پاس به شو قتل نو د دا او د منس کې د فضا به ته د سخ کارې ده نظر کار نه کوله کتاب وی لوګی دی عبد الله ابن مسعود سه وی کنه قران مجید کې دی چې د قیامت یو نه خدا ده چې الله په دوی باندې لوګی راولي نو عبد الله سه بوي مراد د دې لوګی نه دغه لوګی وو چې دا حقیقت کې لوګی نو خدا فضا به ته د سخ کارې ده لکه لوګی ها قال الله الله وی فرتقب پیغمبر انتظار کاوه د دوی د پاره یوم د هغه ورځې تات السماء چې راتللو کې اسمان بدخان مبین په لوګي ښکارا سره عام علما وی مراد د دې لوګینه حقیقتا لوګي دی د قیامت په نخو کې یو نخه ده چې د قیامت نه لږ مخکې به دا یو لوګی راشي په دې دنیا لکه دا پروس کال دی دغه کې جیمې کې چې دا دون راغلی و دقسې لوګی به وي د مسلمان دپاره به داسې لکه زکام او د کافرو په دا خوله به ننوځي او په سنګو به روځي پریشانه وي لیکن عبدالله صاحب وایي چې نه دا لوګي تیر شوی دی دا هغه لوګي و چې د لوګي تند د وجې نه دوی ته به د فضا د اسمان هسې لوګي ښکارېده یاده خیال لري ولې دلیل وایي قال الله الله پاک وی چې سختی خو مې د باندې راوسته لوګه تند خو مې د باندې راوسته انا کاشف العذاب قلیلا یقینا منګه لري کون کیو د عذاب قلیلا لګ اصل کې دا سي یوم نبتش البتشتل کبرا پاغه ورځ چې منګه پکړو کو د دوی اونې سو منګه دوی پاغه نیولو غټو سره او بیا دی ان کاشف العذاب قلیلا منګ لري کون کیو د عذاب قلیل انکم عائدون یقینا تاسو سه بیا واپس کیدون کی کفر ته د دې وجنه عبد الله سیبوی چې مراد د لوګي نه شو دغه لوګي چې د فضا بدوی ته داسې ښکارېده لکه لوګي او یوم نبتش البتشتل انا کاشف العذاب منګ لري کون کیو د دې عذاب مراد د دې عذاب نه د غلوګ او تند ده دا چې دوی باندې کوم راغلی و دا لوګه تند و او الله وی زیل لري کوما سو وخت پورې بدن دا لوګ او تند زل لري کوما بیا د خیال لري مراد د عذاب نه کوم عذاب د وچکالي لیکن زمون عام علما وی نه مراد د عذاب نه او هم دا دغه دی انکم عائدون بشک تاسو بیا دوباره کیدون کیه د خپل کفر ته عبد الله سی وی چې که مراد د دې لوګي نه هغه د قیامت د نخو لوګي شي او یوم نبتش البتشت الکبرا نه مراد د پکړ نه هغه د قیامت پکړ شي نسې تاسو ته ویم د کافر د پاره چې په آخرت کې پکړ راشي نو بیا الله لري کوي ته نو بیا څنګه د ان کاشف له عذابه د دې وجن عبد الله سی ویو لګینه مراد هغه د شغه کوم فضا کې بلوګي ښکارې دو او یوم نبتش البشت الکبران مراد د بدر واقعا چې د الله پاک پکې دیونی ول د ابو جهل او عتبه او شیبه او دا غټ غټ بلاګان او بیا وی منګ لري کونکیو د دې عذاب چې د کوم سختی راغلی د قلیلا لګ او انکم عائدون دوباره بیا تاسو بیا کفر ته واپس کیدونکي نو اسه که مراد د دې یو منبت شربت شتل کبرانه مراد د آخرت پکړ شي نو دې بیا تاسو نه تپوس کوي عبد الله صاحب وی افیکشف عنهم العذاب ولی لری بشی د دوی نه عذاب یوم القیامه که د بدشت الکبرا نه مراد د قیامت پکړ شي نو د کافرو نه بیا د قیامت پکړ کې عذاب لري کیږي نه لري کیږي د دې وجه نه عبد الله سه بوي چې کم قیامت کم نه چې رسول الله بیان کړی دی د یو پکې دوخان دی واغه دوخان تیر شوی دی وقد مزد دخان او دخان تیر شوی دی هغه ما غو چې هغه قریشو ته په فضا سخ کارې ده لږي او یوم نبتش البتشت الکبرا دا پکړ چې کم لوی پکړو دام تیر شوی دی هغه کم پکړو چې د بدرو و مزاتل بتشا او تیر شوی دی سو هغه گرفت هغه نیول د دوی خ باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله د کې منس کې تاسو ویلو باچا خوب ولیدو هغه خوب خو تاسو ته معلوم دی بیا چا تعبیر نشو کولی هغه سړی راغی چې دغه جیل کې یو سړی دی او تعبیر رویا باندې پویږي هغه سړی بیا دوی راولېږه یوسف علی السلام ته یوسف علی السلام ورته د خوب تعبیر بیان کړ ورته نصیحت هم وکړ دا سړی لاړ واپس چې لاړو دوی بیا راولېږه چې موږ لره ولې دا سړی حضرت یوسف پس راولیږه چې منډه د جیل نه راوباسه ری ولې نو وی فلما جاءه الرسول کله چې راغ یوسف علی السلام ته هغه استاذ هغه پیغام یوسف ته نور وړي چې باچا صاحب وی چې راشه د جیل نه روزه فلما جاءه الرسول کله چې راغی یوسف علیه السلام ته الرسول پیغام راوړونکي نو قال یوسف علیه السلام ورته وی څه ډېره لویه حوصله ده اووه کاله یې جیل کې تیر کړي دي او بیا هم خپل اړوند لاره صفا کوي قال یوسف علیه السلام وتوی ارجع الى ربک واپس لاړ شه خپل باچا ته ارجع واپس لاړ شه الی ربک خپل باچا ته باچا ته لاړ شه یوسف علی السلام پویده چې زوس ورشمه دا خلک به مال خامخا یو عہده راکې په حکومت کې نو خلک به بیا ما پسې خبرې کوي چې مړه دا هغه کس و چې د وزیر ښځې ته یې لاس اچولی و د دې وجې نه دی مخکې صفحې بیانوي هغه پیغام نو هغه ته وایي استازي ته چې لاړ شه باچا صاحب نه تپوس وکړه هغه ښځې راوغواړه چې د یوسف حالت څنګه و قطعن ایدیهن چاوی پریکړه خپل لاسونه اخذو له چړې لاس کې ورکړې وې کنه بل ورځ مو وی نو چې یوسف را وته نو دی خزه حق اریان شوي نو د سیاریان شو چې داغه په حسن او جمال کې هم د سورننه وته او دلته هم د لاسونه پرې کول ځان نه خبر نو ان ربی یقینا رب زما چې دی بکیدهن پچل داغوی علیم خبر دی چې دا سړی لاړ باچا ته باچا ولګي دغه خزې زلیخه هم راوغوښته او هغه نورې خزې هم راوغوښتې قال نو باچا وی ما خطبکن سد شان ستاسو از راوتن یوسف پاغه وخت کې چې تاسو مطالبه وکړه د یوسف نه عن نفسه د ځان داغه یوسف کې تاسو چرته څه غلطیا ملتیا سه لیدلو نو قلنا وی وی حاشا لله پاکی د الله لا الله د هر قسم عجز نه او د کمزورۍ نه پاک دی الله د سم کولی شي چې الله یو سړی ته حسن هم ورکی ځواني هم ورته ورکی او د ځواني سره ورته الله پاک دامني هغه هم ورکی دا کولی شي حاشا لله پاکی د الله لا دا ټکی د حاشا چې دی نو دا خلک حاشم وی حاشا رستو الف وسره دا دواړه وی د دې څه معنا ده تنزیهن د دې معنا څه ده پاکي بیانول حاشا لله پاکي د الله ده و استثناء او کله راځي د پاره د استثناء تاسو وایئ جاء القوم حاشا زیدون ټول قوم را تراغي خو زید را ته رانغي ها بیا سدي زلیخه چې د اوسو اقرار کوي مجبور شوه الان حس حسل حق یوس زلیخه وی چې اوس حس حسل حق خکار شو حق حق خکار شو چې ټوله غلطیا په ما کې وه او یوسف چې دغه پاک دامن دغه پاک دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله وی يرحم الله لوط الله دې رحم وکي په حضرت لوط علی السلام الله دې رحم وکي په حضرت لوط علی السلام لقد كان يأوي یقینا د ميلان کو لقد کان یاوی ده میلان کو الی رکن شدید یو طاقت مضبوط ته یو طاقت مضبوط ته ده میلان کو څه مطلب که د رکن شدید نه تاسو الله والے نو بیا دا رسول پاک د ده تعریف کوي الله دې په حضرت یوسف باندې رحم وکړي څه څونه لویه هستي وه چې د قوم نه هم نه یریده، د بل چا نه هم نه یریده، د چا پروا یې نه کوله، ټول سوچ او فکر یې د چا پلو و؟ د الله پلو. لقد کان یأوی ده میلان کو الى رکن شدید هغه طاقت مضبوط ته چې هغه الله دی ځنې خلک داسې کوي خدا کم داسې خلک کوي ځنې خلک وایي مراد د رکن شدید نه قبیله ده قوم حضرت لوط علیه صلوات و سلام باندې چې کله سختی رااله د قوم نه نو دی افسوس نه کوي چې او آوی الی رکن شدید کاش چې زما یو لوی قوم وي لوی قوم طاقتور چې زه دا ورغلی به او د قوم ته مې ویلې وي چې ما سره ودرېږي وګوره دا خلک را سره څونه ظلم کوي نو بیا دې کې اشاره څه ته ده ګناه نه ده لږ معمولی غوندې دغه دی چې حضرت یوسف حضرت لوط علیه السلام باندې د ډېر غم د وجې نه لږ غفلت راغی او چې غفلت راغی د الله طرف نه غفلت راغی توجه دغه ته وکړه قوم ته بیا رسول الله وی د حضرت یوسف تعریف کوي ولو لبست فی سجن او کما وخت کما تیر کړی وی وخت په جیل کې ما لبس یوسفو هغه چې کوم وخت تیر کړی یوسف یوسف علی السلام اوه کاله تیر کړه په جیل کې او چې بیا ولا پیغام ولا راغی چې بادشاہ دی غواړي بیا هم نزي صبر پکې دی استقامت پکې دی رسول الله وی که زه په جیل کې وی زه او ما پسې داسې پیغام والا راغلی وي نو لا عجبت داعی ما به دعوت قبول کړی وي لا عجبت نو ما به قبولواله کړی وي الداعی در بلون کې ما به وي خ درلم دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت یوسف تعریف کوي حال دا دی چې څو چند رسول الله د دنه بهتر دی خدا پیغمبر اسلام کې دا یو کمال او تواضع پکې و پیغمبر علی السلام د ټولو انبیو نه بهتر او خدا سو وی هغه سوچ او فکر سو هغه به داسې سوچ او فکر لکه چې دا ټول زمانه دغه دی بهتر دی یاد خیال لري بل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ځینې خلکو کې ناړامي وي په رسول الله کې دا ناړامي نه وه هغه ته که ماشوم به څه خبره وکړه بلکل که بوډۍ به ورته خبره وکړه بلکل دا دغه پکې ډېر و د اطاعت او خبره منل په ده کې صفت و ها بیا سوی ونحن احق من ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته وی کنه چې ای ربا ما ته اوخی چې کیف تحیل موتا تبا مړی څنګه را ژوندی کې ځنې خلک وایي دا د یوسف علیه السلام شکو د مړي پر ژوندې کېدو کې رسول الله وایي توبه توبه توبه حضرت یوسف ابراهیم اخو ډیر لوی شان والا او ډیر لوی شان والا الکه منګه چې معمولی خلک یو منګه منګ د الله پاک په دې دغه کې په دې خبره کې په مړو را ژوندې کېدو کې شک نه کوو نو چې معمولی منګه معمولی یو شک نه کو نو ابراهیم علی السلام بسنګ دغه کی شک به وکي نو وی ونحنو احق من خو ډیر حق او لایق یو په شک کې د شان امین ابراهیم د ابراهیم علی السلام نه که دا غ شک وی پکارو چې زمونږ دا غ زیات شک وی اس قال له هغه وخت چې الله وته وی اولم تؤمن ستا یقین نشتا قال بلا وی ولنا خدا سوال دې دا پر کوم چې شی پستر ګوینم او ماته اطمینان ملوش ولکن لیطمئن قلبی دا سوال کوم د دې د پاره چې اطمینان ملو شي زما زړه ته دلته بیا رسول الله تواضع کوي ښا و ابراهیم علیه السلام خو لویه هستی وه منګه معمولی خلک یو زمنګ د معمولی خلکو شک نشته نو د ابراهیم به څنګه شک راشي دا هم وایي رسول الله اسلام تواضع کوي باب قوله دا باب دی د دې قول د الله حتی اذا است اثر رسولو د الله تعالی امداد انبیاو ته رستو شو رستو شو رستو شو دا امداد نه راته نه راته نه راته په پیغمبرانو هم سخته په مؤمنانو باندې هم سخته حتی تر دې پورې ازسته اثر رسولو چې نو امید شو پیغمبران چې بس دا قوم نور ایمان نه وروړي پیغمبران د چانه نو امید شو د ایمان وروړلو د قوم نه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى قالت قالت له حضرت عائشة د خپل خورین ته وی عروته وهو يسألها او دا اوروه چې دی د پښتنه کوله د حضرت عشی بی بینا په باره د دې آیات کې چې حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا وظنوا زمون قران مجید کې د سری وظنوا او دې پیغمبرانو ګمان وکړ چې انهم دا قوم چې دی دا قوم وظنو د خلکو ګمانو کړي دغه د قوم چې انهم قد کذبوا چې یقینا دوی ته دروغ ویل شوی دي پیغمبرانو خو دوی ته ویلو کنه چې الله به نصرت را لیږي الله به امداد را لیږي پروا مکوي هغه امداد دون رستو شو رستو شو چې قوم دا ګمان وکړي چې د پیغمبرانو چې موږ ته دا کمی خبرې کړې دي دا دروغ دي وظنوا د قومونو ګمان وکړو چې انهم چې دوی چې دي دا قوم قد کذبوا دوی ته دروغ ویل شوي دي خو خیر ظاهر کې بل شان معنا ده حضرت عائشه بریا ز کوزیبونه وي وې دې هو غلطه معنا راځي وظنوا او ګمانو که پیغمبرانو انهم شدا پیغمبران قد کوزیبو دوی ته دروغ ویل شوی دي پیغمبران به څنګه وایي چې الله موږ سره وعده کړې ده د نصرت او هغه وعده دروغ وه نو د دې وجه نه هغې به داسې وي چې وظنو انهم قد کذبو پیغمبرانو دا ګمان وکړو چې انهم دا پیغمبران چې دي قد کذبو هغوی ته نسبت د دغو شو د دروغو قالت قال عروه وی قلت ما ورته وی حضرت عشی بی بی تا چې خاله دا قرت چې دی نو دا سری وزنو انهم قد دا کوزیبو دی که کوزیبو دی د زال شد دی که نه څنګه دی کوزیبو د دروغ وته ویلی شوی دی او کدا سه دی ام کذبو او کدا سه دی چې نسبت د دروغ او شو غویتا نو قالت عائشه تو عائشه وتوی دا کذبو دی پیغمبرانو ګمانو کو چې دا پیغمبران چې دي قد کذبو دوی ته نسبت د دغه شو د دروغ قوم مونږ ته وی چې تاسو دروغجن یې نو قالت عائشه تو عائشه وتوي دا کذبونه دي کذبو دي نو قلت ما ورته وي چې بیا د ځن نو څه مطلب شو پیغمبرانو ته خدا یقینو چې د قوم مونږ ته دروغجن وي نو دا بیا ګمان سلوي نو فقط استيقنو د پیغمبرانو خو یقین کړو چې ان قومهم چې د دوی قوم چې دی څنګه دی ان کذبوهم اغوی نسبت د دروغ او کدوی ته نو فما هو بظن دا خو ګمان نو کنه وی ګمان پیغمبرانو وکړو نو لکه ګمان یې څنګه کو پیغمبرانو ته خو یقیني معلومه وه چې دې ظالمانو مونږ ته دروغجن وي نو قالت اجل او ته وی او دا خبره خو صحیح ده د پیغمبرانو یقینو لیکن کله ځوان په معنا د یقین سره مرضی لقد استيقنوا بذلك دوی یقین کړو د دې فقلت ما ورته وی لها حضرت عائشه چې کدا بل قرت شي چې وزنو انهم قد کوذيبو عام خلک هم د تلاوت دسې کوي وزنو اغوی ګمانو کو انهم چې دوی شي دي قد کذبو هغوی ته دروغ ویل شوي دي خلک خو داسې تلاوت کوي نو قالت هغوی وویل استغفر الله معاذ الله پنې نیسو په الله باندې پیغمبران به څنګه ګمان وکړي چې موږ ته دروغ ویل شوي دي لم تکون الرسول تظنو نو پیغمبران چې هغوی ګمان کړی وي ذالک د دې بربها په خپل رب نو قلت ما وتوی فما هذه الايه نو بیا د دې آیات څه مطلب دی چې وظنوا انهم قد کذبوا ناغه راته وی انهم کې ضمیر پیغمبرانو ته مراجعه کوي پیغمبرانو ګمانو کو انهم چې دا قومونه دی پیغمبر دی دغه وکړ دوی ګمان وکړ چې قد کوذبو دی قومونو دا خیال وکړ چې موږ ته دروغ ویل شوی دی د پیغمبرانو راته دروغ ویل دي نو قالت هغه وتوي هم اتباع الرسل دا غ پیروکار د پیغمبرانو الذين هغه امنوا بربهم چې هغه ایمان وروړي په خپل رب وصدقوهم او هغه تصدیق د انبیاو کړو فطال عليهم البلاء نو وګد شو په دوی باندې مصیبت واستاخر عنهم النصر او رست شو دا غوی نه امداد حتی ازسته اثر رسولو تر دې پورې چې نا امید شو پیغمبران د چانه نا امید شو ممن د هغه خلکو نه وی بیا د ظن سمانا د ریاضه چې پیغمبرانو دا ګمان وکړ چې د قوم مونږ ته دروغجن وي اخو یقیني معلومه وه نو دی بل شان تفسیر کوي چې نه و ان و دغه انهم دا دغه چې دا پیروکار کافران ته مراد نه دي د انبیاو دا ګمان وکړ چې دا زمونږ مسلمانان ملګري شي دي دی دا ګمان وکړ چې یاره د خپلو ملګرو مونږ ته دغه ووي دروغجن نو دې کې ضمیر کافرو ته راجع نه شو دوی ته راجع شو ناګانه جاءهم نصر الله راغې دوی ته څه امداد د الله دغه وای نرم کوزیبو کوزیبو بنه وای نو قالت معاذ الله نحوه زه بس